وهي الاحزاب استاد سه بیان کوي د یو بل غزا چې کتابونو کې هغه ته دوه نامي اخلي یو ورته غزوه خندق وي په دې غزا کې مسلمانانو د کافرو مخې ته خندق کنولیو او دیتا غزوه احزاب هم وی احزاب ډلو ته وی پاټو ته د عربو چې څومره قومونه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف کې مخالفت کې راغلیو نو وته غزوه احزاب هم وی په دریم کال د هجرت تاسو ویلیو غزوه احد شو د غزوه احد پس یو څو میاشتې پس بیا واقع د بیر معونه رالیله بیر معونه ورسره وسره هم په دغه میاش کې واقع د غزوه رجی نه واغه لس کسه شو چې هغه مسلمانانو گرفتار کړو به شهیدان کړه هغه وشوه ورپسې بیا واقع د بنو نظیر رااله په مدینه منوره کې دی يهودو بنو نظیر سخ روانې شروع که سخ دون روانې شروع که چې سو پیرې اراده د رسول الله د قتل وکړه د الله په حکم باندې پیغمبر علی السلام بنو نظیر د دې علاقې نه جلا وطن کړو چې جلا وطن کړه د بنو نظیر او د يهودو یو څو مشران دا د خیبر يهودم شو دام شو په جرګه کې رالل مکې ته د مکې قریشو سره خبره وکړه چې دا مسلمانان زمونږ هم دشمنان دي او ستاسو هم دي راځئ چې ورته یو شو متحده محاذ جوړ کړو او سه انعامونه هم ورته دغه کړه چې سالانه د خیبر د کجورو دومره آمدن به مونږ تاسو له درکو قریش سره دا خبره ومنله نو بیا رال غطفان قبیله ته بنو سلیم قبیله ته دوی مو سره دا ومنله لنډه چې کافران رالل چې رالل څه په دې طرف پرېوتل دا دغه نه دی یا جبل سلعه چې دا تاسو ته سوه مساجد وایې د دې نه اخوا دې علاقه باندې پرېوتل داسې چې لږ وړاندې لاړ شئ دلته یوه علاقه د مجمع السیل دقه ځای کې پرېوتل دې طرف ته چې د غطفان قبایل او دار الیل دا علاقې نه چا چاپېره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي په دې صحابو کې یو مسافر صحابي او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه رسول الله ته مشوره ورکوي حضرت زمونږ د علاقې دا طریقه ده چې دشمن غالب یو په مونږ راځي مونږ ورته مخې ته خندق وکنو خندق نو که ستاسو خوښه یې خندق ورته وکنوي چې دا په هیړ راځي چې راباندې نشي راتلی چې یو ځل د دوی هغه هیړ ختم شي بیا به ورسره ګورو صحابه هم دا خبره خوښه کړه خندق کنول شروع شو استاد به وی صدرې زره غزه وګد صدا پاسه درې میله وګد درې کیلومتره وګد دا خندق ووالی شو چې ووالی شو کافران رالل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو کیم دغه سبه مساجد چې وته وي نو دا داسې ځای دی چې شاته دا جبل سلعه دی داسې دلته دوی پراته دي مخامخ دشمن دی دلته خندق نغه کړی دی کنولی دی تاسو چې سبه مساجد ته ورشئ دلته به موږ ته استاذ هم وي او بیا ما هلته هم چې ولیدل نو دا نور واړه جوماتونه ټول یو شوي دي یو جومات دی خو پاس چې سخیل پاس وګورئ چې مغرب ته د مخې پاس وګورې نو دلته کې پوړی ورختلی دی وړوکی جماعت دی دغلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه وه دلته خیمه وه چې خیمه وه کافران رالل چې دا دغه وکته خندق چې وای دا خو د عربو طریقه نه ده دا څنګه نو جنگ و نشو خو سره وشتل دغه شو کېدل را کېدل سلیرش یو ویش ورځې کافر ایسارو ګیره کړې وه او بیا د شپې الله تعالی یخ باد طوفان په دې باندې راوست خیمه ولا والی زولې دیګي ورل چې دینو دغه کړل واړول ملائکه را لې او دوی ته دغه به وی تکبیرونه الله اکبر الله اکبر بس د شپې په روب راغی او د شپې شپې لاړل ووتل دا تقریبا د کافرو شمار د لسو زرو نه زیات و څوک دولس زره وي څوک کم وي خو د لسو زرو نه زیات و د مسلمانانو تعداد څه درې زره و خو مسلمانانو خوارانو ته ډېر زور ورغلی و ځکه چې ګیرت یې شوی وه د هر طرف نه دا یو مسله ده چې غزوه احد دا په سلورم کال د هجرت شوی دی که په پنځم شوی دی عام تاریخ کتابونه وایي په پنځم کال شوی دی عام تاسو چې کتابونه وګورئ غزوه خندق غزوه حزاب کله شوی دی په پنځم کال د هجرت امام بخاری رحمه الله او بعض محققین وی نه دا په سلورم کال باندې د شوال میاشو د واړه اختر میاشو سلورم کال دغه د هجرت او امام بخاری د خپل مسلې د ثابتولو د پاره چې غزوه خندق پس سلورم سلورم کال د هجرت شوه دی پدریم نه دی شوی ایو عجیبه دلیل بیانوي درته به اوس ووایي اوس نه یاد کې عبدالله ابن عمر وای چې په غزوه خندق په غزوه احد کې زما سوار لس کال عمرو زه رسول الله ته پیش شم چې حضرت زم جهاد ته زم نو فرد دنی ما ته وی ته قابل د جنگ نه ماشومی پس ام کال په دریم کال د هجرت او سما عمر سوار لس کالو زی واپس کړم په غزوه احزاب کې چې زه رسول الله ته پیش شم نو زما عمر 15 کالو نو فاجازنی ماته دغه راکړه د دین څه ثابتېږي په غزوه احد کې زما عمر سوار لسو په غزوه احزاب کې زما عمر پنځل لسو معلومیږي دا خبره چې خندق په په سلورم کال شوه دی که په پنځم وینو بیا خو په کار دا و چې د شپږ کال عمر وي خیال لري نو وی باب غزوه الخندق دا باب دی د بیان د غزوه خندق سوک و ته خندق وی زکه دی که خندق کنول شوی دی دسی عامو کتابونو که خو نشته خو یو استاز به دا خبره کوله چې دا د ځای ځای پورې خبره وه عام ځایونو کې چې خندق کنولی دی نو دا ګز دی د دې چوړی او پلنوالی به لس ګزو دا کم ځینو کې به لږ را دغه مو راتنګ به مو خو عام چوړی دغه وه لس ګزه وه او دی داسې والی دی داسې نو داسې تلی دی درې کیلومتره دی نو داسې تلی دی تلی دی تلی دی دا تاسو چې کله مخامخ احد ته ځئ تقریبا تقریبا دې لوی روډ ته رانږدې شوی و دا خندق دا داسې دغه شوی و والي شوی و نو دا باب دی د بیان د غزوه خندق وهي الاحزاب او دغه غزوه خندق سره دا غزوه احزاب دی قال موسی ابن عقبه موسی ابن عقبه وی دام د دا علم تاریخ لوی عالم دی کانت فی شوال دا غزو احد کلوه د شوال میاشت ده کانت فی شوال دا د واړه اختر په میاشت کې وه او سنت اربعین په څلورم کال د هجرت وه د امام بخاري هم دا رایه ده چې غزوه خندق کله شوې دی په څلورم کال د هجرت ما وی ځنې خلک وی دا په پنځم کال باندې په ذوالقعده کې شوی دی خو دی وی نه ما وی د دې د پر رستو دی دا خبره ثابتای چې دا په سلورم کال له په پنځم نه دی حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه نافع صاحب د عبد الله بن عمر نه روایت کوي ان النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عرضه دی ځان ته پیش کو ځان خیخه عبد الله ابن عمر ځان خي چې رسول الله عرضه دی ځان ته پیش کو یعنی زی ځان ته پیش کړم یوم احد پرز د غزوه احد چې دی قابل ده جنگ دی کنه دی وهو ابن 14 او دی زیو د سور لسو کالو عمر زما سور لس کالو اوس دا دریم کال د هجرت دی په دی کې دا د عمر سوار لستی فلم یوجس هو نو رسول الله د اجازه ورنکړه د جنگ وعرضه یوم الخندق او به ځان ته را پیش کا عبد الله ابن عمر پروس د غزوه خندق وهو ابن 15 او غزوه د سو د 15 کالو نو فاجازه رسول الله وته اجازه وکړه نو ما وی امام بخاری عجیبه کمال کوي د دې حدیث نه دا ثابتوي چې ماما دا په څلورم کال باندې وه په دریم کال د عبدالله ابن عمر عمر سوارلسو او بیا چې سوارلسم کال شو څلورم کال شو نو بیا عمر څومره پنځلس کالو فاجازه نو رسول الله دته اجازه ورکړه حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد ساعدي دا تاسو مشکات کې ویلو سهل معنا کوي اسانو د د معنا و حزن سخ چې چاته سر نخ کته کوي رسول الله له چې راغی وایي نوم دې څه دی وایي حزن وایي نه ستا نوم سهل دی دی وله بدل که قال حضرت سهل وایي کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو منګه سره د رسول الله فی الخندق په خندق کې وهما او دا صحابه یحفرون دوی خندق کنو یحفرون دوی خندق کنو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتظامی تور باندې صحابه تقسیم کړو د لسو لسو صحابه جماعت جوړ کړي د لسو لسو لسو لسو کسانو ډلې جوړې کړې او هرې ډلې ته څلوېښت ګزه خندق کنول حواله کړل ورته به وي د دې ځای نه تر د هغه ځای پورې څلوېښت ګزه به دا ډله وي به ته به داسې لیک هم راښکه چې کږېږی راکږېږی به نه یو دا لیکه ده یو دا لیکه ده سیده به په دې لیکه باندې ځای څلوېښت ګزه د یو جماعت څلوېښت ګزه د بل جماعت څلوېښت ګزه د بل جماعت دا به د لسو کسانو جماعت و ونحن ننقل التراب او موږ به نقل کوله او موږ به وړله خاوره علا اکتادنا په خپل اوګو باندې دا بم په صادر کې واچوله یا بل سکه او په اوګو باندې ممړه خدا د اکثر صحابه او خان یو ځای کې به تراشي ځنې صحابه په لمنو کې وړله چا به صادرو کې وړله عجیبه کار شوی دی رسول الله په هر میدان کې ډیر الله وته ډیر تکړه توب ورکړو په لسو کسانو کې یو ډله کې رسول الله مو نه کسان نورو یو پکې دیو هغه به وی دا مناسب نه دی چې مشر دی اسې ناستی او کشران دی کار کوي خوند دا کوي چې مشرم کار کوي نو چې مشر کار کوي نو د نورو به بیا شوقي کنه وي چې رسول الله به په خپل مبارک بدن باندې خور وړله نو د نورو به شوق کنه وو کله به صحابه وی حضرت ته موړه هغه به ورته ښایسته جواب ورکوي ولې ستاسو نه کمزوری یم چې نه وړم یا څه مطلب دی زما ثواب ته ضرورت نشته زما د الله رضا ته ضرورت نشته ده به مړه نو ونحن ننقل التراب او موږ به نقل کوله وړله به خاوره علی اکتادنا په اوکو زموږ سا عجیبه منظر و عجیبه چې داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه او ته وکتل او دا د دین قربانې به کولې نو سا عجیبه به خوشاله شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام د خوشاله نه وی اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار داسې کې عبد الله ابن رواحه صاحب یو شعر ویلی دی په دغه میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه شعر وی خو د پیغمبر علیه السلام د شعرونو ویلو سره داسې شوق نو نو چې کله به شعر وی که نه دا شعر به ماتو وړاندې رستو کول به د الفاظ نو اصل کې دا داسې دی چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره خو پیغمبر سم به دا شعر ماتو دغه الفاظ به بدل کړو اللهم یا الله ما ویس عجیب منظرو لا عیشه نشته د ژوند او زندگی یا الله د حیا او د عزت ژوند نشته الا عیش الاخره مگر ژوند د آخرت هغه د آخرت ژوند دی چې هغه د عزت ژوند دی او نن دا صحابه دي دا ماجر دي او دا مقامی خلق دي او دا د دین خدمت کوي فاغفر للمهاجرین یا الله ته مغفرت وکړي د مهاجرو ته والانصار او د انصارو ته را به د انصارو ته دغه وکړي مغفرت او مهاجرو ته مو وکړي روت پیغمبر علیه السلام د مدینې نه ال الخندق خندق ته دا به کله نه کله پیغمبر علیه السلام اسم مدینې ته راته دا دې سیټ ته دی داسې د خندق د مدینې نه چې دا واپس لاړ خندق ته ساجیبه منظر دی فیض المهاجرون والانصار پس ناګنه مهاجر او انصار دا لګیا دی او یحفرون او دوی کنی یحفرون دوی خندق کنی او څنګه کنی فی غدات ان بارده پاغه سبی یخ کې دا یخ سبی دی یخ دا یخ هوا لګی ده تاسو ته ما ویلي مدینه منوره څه عجیبه دغه دی د اخر کې چې مونږ تلو درې څلور ځله باران و درې څلور ورځې جړی خو دونه یخني پکې نه وه او یو ځل پکې باران هم نو هغه مونږ چې تلو اما پښمنی چې ورسېدو هغه کم یو بدر انبری بیا وته وی کې ساغه هوټل کې موږ هوټل مخه ته کې نه سو دوی لاړل بل هوټل ته خپل اصلي هوټل کې کتل د سه یخنی چې ز عجیب یخنی وارم خطا شو ساسه وې سبق واغه سره ساده رم نو هغه بیگ کې خو د غټې روچي پخ کړې وي ما وته استاد راځه چې دوی خپل کار کې راځه چې دا روچي دغه کو غټي خو را غټي روچي مو خړې بس ګرم شو نو ما د مدینه ساجيبه غونډه کله نه کله یو لهر راش نو دا یخ لهرو او په دې یخ لهر کې دا صحابه لګیا دي او دا خندق کنه فلم یکن لهم عبید نو د دوی د پاره غلامان یعملون ذالک چې دی غلامانو کړی وی دا کار د دوی د پاره فلما را ما بهم کله چې رسول الله اولید ما هغه بهم چې په دې صحابه و باندې و الکه په صحابه و باندې څه شو من النسب چې هغه ستړیوالی و اللهم ان العيش عيش الاخره یقینا یا الله یقینا جون شه دی کامیاب جون دو د عزت جون عيش الاخره هغه جون دی د اخرت د اخرت جون دی چې رب هغه د عزت ته فخفر الانصار یا الله ته بخشش وکې انصارو ته والمهاجره او دلته کې دا راغی ما به په اسلام با نو صحابه ورته جواب کې وای سوي دا شعر چې سړی وای کنه نو کوم خبره چې په ساده الفاظو کې کوي دون اثر ني خو چې شعر په شعر کې یو سړی خبره کوي نو دا غیر ډیر لوی دی اثري استاد صاحب یو هغه شعر دی چې سه بیرډنګ خلک وای هغه د بیرډنګ شعر دغه نه اثر دلته به یو هغه موږ چې چانه بخاري وي هغه نه بل استاد هغه به بخاري وي کله نه کله موږ ورته کېناستو دا زمونږ د دورې وخت نو هغه به دا خبره کوله چې شعر مړه هغه شعر چې هغې کو خو څه وي که نه سم مطلب پکې وي بل دغه نو هغه اثر کوي یو بې مطلبه شعري نو بی مطلب شعر نه سر کوي او نه دغه کوي هغه به وي وی خلک دغه کوي سر عجیب به وي تور باټي ګن تور وي تور باټي ګن توري سرو ته ټماټر وي او تور تیګه تور او سپینه ته بکره وي نو دا څه شعر ده کنه شعر د اسی چې مطلب د دې مضمونی به اختری او هغه مضمون بهتر تاسو خلکو ته اوره وینو دا دغه کوي اثر کوي نو صحابه ورته څه جواب ورکوي که رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی کمال والا دی نو صحابه هم دغه شاګردان دي نحن الذين بايعوا محمدا من هغه خلک یو چې موږ بیعت کړی دی د حضرت محمد سره دا خپل لاس هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې ایښی دی وسره بیعت کړی دی او پس هم وسره بیعت کړی دی علی الجهاد په جهاد باندې چې حضرت د الله د دین د دشمنانو سره به موږ دشمني جنګیږو کمې پورې ما بقینه کمې پورې چې مونږ باقی یو ژوندي یو ابدا همیشه نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال حضرت انس وی جعل المهاجرون شروع شو مهاجر صحابه والانصار انصار صحابه يحفرون الخندق چاغوی کنو خندق حول المدینه چاپیره د مدینه د مدینه چاپیره خدا چاپیره دا نه چې ټوله مدینه دا زور په دې علاقه و ځکه چې کافر قریش دی پلو پراتو دا دی پلو غطفانو خو دا لک خلکو دا دا مطلبی خلک دی پلو وینقلون التراب او هغوی به وړله خاوره د دې خندق نه علا متونهم په خپلو شاګانو وهم یقولون او دی به د خوشحالۍ او د جذبې د وجې نه وي نحن الذين بايعوا محمدا من هغه خلق یو چې دوی بیعت کړی دی د حضرت محمد اسلام سره علی الجهاد په جهاد ما بقینا ابدا کمی پوری چې منګه باقی یو همیشه قال انس صاحب وی چې دا خبره به رسول الله واوریدله نو یقول هغوی به ورته په جواب, جواب کې وي یقول النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم ورته وي وهو یجیبهم او رسول الله به هغوی له جواب ورکاو معلومیږي دا څه خبره چې دا به مختلف حالاتو کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دا شعر وی صحابه و دغه ورکو جواب کله به صحابه جذبه کړه رسول الله بلا نو ویلې هغه به شعر وی رسول الله به دغه ورکو جواب خ اللهم انه لا خير الا خير الاخره فاغفر في الانصار والمها فبارك في الانصار والمهاجره ورغه شعر رسول الله بدلی را بدلی الفاظ بدلی اللهم یا الله انه بشکا لا خیر نشته د خیر الا خیر الاخره مگر د اخرت خیر د اخرت خیر هغه ډیرم دی او همیشم دی فبارک یا الله تخپل برکت واچوه فی الانصار په انصارو کې والمهاجر او په مهاجرو کې د انصار صحابه صحابه او دی ماجر صحابه او ته د دنیا او د آخرت برکت ورکی حضرت انس وی د دې خوراک سو خوراک مونږ خو ډیر قدر کوو ډیر قدر دی خاصه دغه وخت کې دی وی یو لپه کجوري به دغه د اوربشه به راوړل شوې دا به پخې شوې دې سره به دا زاړه ډل دا به سره یو ځای شو دا به انډه و او غون جماعت ته به واچول شو اوس یو لفک اوربشي او دغه دا چې دغه پکې وي دا زاړه ډل نوروره دا وګم بیم کو او خوندم بدو دا به واچول شو خلک براتل دا به خوړل خو هغه دونه سخت دغه او خراب خوند به کو چې دلته بن خطه په دا مری کې دا زمون خوراکو خ قال انس صاحب وی ویؤتون او دوی تبا راتلل کولی شو دوی تبا روړل کولی شو بملء کفیا پاغه اندازه د ډکوالی د دواړو ورغو زما دونه کجوري به ورته راوړل شي چې په هغه به زما دا دواړه ورغوي دا دواړه موږ ته لپه وایو دا و پیړه کېدل بملء کفیه په اندازه د ډکوالی د دواړو ورغو زما او دا به د سشي او مینه شاعر د وربشو دا کفی نه دی دا اصلي کې دی کفینلی کفیه په اندازه د ډکوالی د دواړو ورغو زما فیصنع نو دا کجوری به تیار دا دغه وربشې به پخې کړې شوې لهم د دې صحابو د پاره او توزعو دا شی به کېښودل شو دا یو لپه کجوره بین یدی القوم په منځ د غون قوم کې لکه دا مونږ او تاسو یو لپه کجوره او اوربش والقوم جیا او قوم سبو هغه به اوګیو هلته کار هم کو محنت هم کو وهیه او دا شی چې ده په دغه کې په مری کې رو راو خوندم به ګډ وډو وګم بهم کو ولها ریح منتن او د هغې بویو بد بد بوی به هم کو دقه د غریبۍ د خوراکو او دوی دا کار به کو حدثنا حلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن الايمن عن ابيه قال اتيت جابرا تاسو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو لسو کسانو جماعت جوړ کو او هر جماعت ته سلويخ غز دغه ولکو خندق یو هغه جماعتو مدني چې هغه کې حضرت سلمان فارسی مو او سلمان فارسی د خندق په کنولو کې ډیر ماهر وو اوس الله چې سکین هغه دغه دی دا کم جماعت کې چې سلمان فارسی وو دی جماعت چې خندق کنو نو دلته غونډه منس کې تیګه رااله وروته په هغه تیګه باندې کودالو اس کار نکو دی ملګرو حضرت سلمان ته وی چې ته لاړ شه رسول الله ته وایې چې حضرت د قصې دغه راوته ده تیګه ما تیګم نه او کستا اجازه نو دا د خندق بګی داسې کوک کو مسم خو په مسم خو ته مخ کې ته لیکل کان ولې چې په دې لیکه بځه دلته منس کې د غره وته تیګه سوکو سلمان فارسی ورغی رسول الله ته رسول الله راغی چې راغی خندق ته راکوشو څوک ته کوداله وی څوک ته ګنتری وی دا ګنتری راواغشته چې یو درز ورکو داسې شغلت وختله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر د شام معنی می پکې ولې چې الله به مسلمانانو ته ورکړي چې بل غرض یې وله ورکه بیا ترې دغه ووتله یو شغله وایي د فارس حکومت مې ولید چې الله به مسلمانانو ته ورکوي منافقانو به خندل چې په خپله خندق که نه د کافرو نه ځان نشي خلاصولی وایي چې ملګرو ته دغه کوي چې شام به تاسو له الله درکوي او فارس به الله درکوي او چې دریم غرض خو یې ورکه کنه نو سره روان دی دقه سې شوه لکه دا شګه نی دا تیګه داسې شوه شګه شوه فعرضت را مخکې شوه په دې کنولو کې کدیتون تیګه شدیدتون چې هغه ډېره سخته وه څه ډېرې کودالې پکې ماتې شوې کودالو پې کار نه کو فجاء النبي صلی الله علیه وسلم نو دا ډله راله پیغمبر علیه السلام ته فقال نو دی که فقال شي نو بیا دا یوازې سلمانی فارسی دی او که فقالو شي نو مطلب دا دی د غونډې ډلې ووي هذه کدیتون حضرت دا یو تیګه ده عرضت چې دا را مخکې شوې ده فی الخندق په خندق کې فقال پیغمبر اسلام وی پروا مکوي انا نازل زه ورکوزیدون کې مورګه زه ورکوزیږم ثم قام بیا رسول الله پاسد اوس درې ورځې رسول الله په مبارکه جبه باندې څه شی نه دی خېخه درې ورځې وبطنه او خېټه مبارکه د رسول الله معصوب تړلې شوی و به حجر پکانی دا دغه چې تاسو به کتلی خیټه چې تشه شي دا معده سوځي چې سوځي نو دلته چې دی پورې سوتړی که نه دا زمیدار چې وږي شي نو دی ورته دا کپړه نه ده دا ورته دغه کې تاو راتاو کي نو دلته دغه کې وپورې وتړي دا ګرمه شي مخکې به خلکو پورې تیږې تړلې تیږې لکه ورا درانه هم شوه دا معده داسې دن نه شي نو چې ته پورې څه وتړې هغه شي راځوړند شي بیا سوځي نه د رسول الله د مبارکې خېټې پورې دغه تړلی شوی وه تیږه د لوګې د وجې ها څنګه دی وبطنه خېټه دغه معصوب اتړل شوی و به حجرن پکانی خو ګره دا مسله تاسو بار بار ویلې ده د رسول الله جون د فقرو خو د مجبورۍ فقر نو ښه امیدګله دا د خوښې او د اختیار فقر و ځکه په لکونو شی به راغی مال او چې ماښام به هېڅ به نو ټول به یې دغه کړی ورکړی به رسول الله به وي د هغه وینا مطابق استاد صاحب به وي که د رسول الله خوخه شوی وي د مدینه د جبلستان او دا ټوله به ته خوراک شوی وي چې خوره لیکن داغه ژوند د خوخو چیرې فقر ولبسنا ثلاثه ایام جابر سه وای من تیرې کړې وې درې ورځې لا نزوق چې من نسکو زواقا د سکلو شي په دا درې ورځې کې من د سکلو څه شي نسکو درې ورځې مونږ خوراک نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خېټې پورې دغه تړلې دی کاڼي نو دا هم ساسې تړلې نو خو څه وجه وه که نه لوګه به وه معده به سوځېده نو فقلتو جابر وی ما وته وی یا رسول الله اې د الله رسوله اذن لي ما ته اجازه وکړه چې زه لاړ شم ال البیت کور ته حضرت لږ کوره پورې ځم ما ته اجازه وکړه نو دلته خو لږ مختصر دی بل ځای کې دي چې پیغمبر ما ته اجازه راکړه چې زه لاړ شم چې رالم فقلت لامراتي نو ما ووی خپل ښځې ته چې کور ته رالم ښځې ته مې ووی چې خبره خو نه ارأیت ارأیت بالنبي صلی الله علیه وسلم ما اولیده په پیغمبر علیه السلام شیئا یو شی یو حالت ما فی ذالک چې نشته دی په داسې حالت کې صبر صبر ما په پیغمبر علی السلام داسې حالت ولیدو چې په داسې حالت کې مونږ صبر نشو کولی چې زه خیر دی مطلب دا دی درې ورځو نه اوږې دی او دومره اوږې دی چې خېټې پورې دغه تړلې دی کاڼې نو تا نه تپوس کوم ښځې فعندک شیء ایا شته د ستا سره څه شی نو قالت هغې وي او آر څه ډېر دي عندي شعیر زما سره اوربشم دي رستو روایت کې راځي یو پیمانه اوربشي د لنډی کوتل په سیر باندې تقریبا درې سیره اوربشي و اناق او دې زما سره اناق اناق خپل معنا ده د اوزې دا وړوکې بچی نی دی ته وایي د اوزې وړوکې بچی چې د کال لانی لیکن کله نه کله عناق په معنا د ګډوري سره مرضی او هغه اوربشې دغه کولې وړولې خو چې زه د ټک ټوک نه فارغ شوم زما ښځه د میچن نه فارغه وه حتی جعلنا اللحم تر دې پورې چې موږ واچوله غوښه فی البرمتې په کټوې کې دا سوایه دیږي کې فی البرمتې په کټوې کې او ثم جئت النبي صلی الله علیه وسلم بیا رالم زه پیغمبر علیه السلام ته او چې بیا دغه شي خمبیره شي نو بس بیا ما سر کې درو پړسیږي نو دا مرامات شوی وو یعنی دا هغه هغه سخوالی سو هغه ختم شوی او خمبیره شوی وو والبرمتو او دا دیګ نغشو دیګې کټوې دا چرته وه بین الاصافی دا و په منځ دا غخپو د نغری کې اصافی هغه نغری ته وایي چې هغه درې خپې وي پخوا مونږ به واړه هم داسې به وو درې کاڼي به یې راغشتي وو بیا وروسته دا کاڼي ختم شو ترقي وشو بیا تیږې وې دا خښتې نه دي یو خښته دلته بله خښته دلته بله دلته درې خښتې دا به ودرولې د لاندې نه به وته دغه بلک اور دغه ته اصافي وي او کټوي دا په منځ دا غخپو دا نغری کې و او قد اور واپسې بلو لا پخه نه و خو په خېدو ته نږدې و قد کادت قریب و چې دا کټوي ان تنزجه هغه پخش بس په خېدو ته نږدې و خیر جابر صاحب وی زه رالم پیغمبر علی السلام ته چې رالم نو ورته غلی غوندې مې ووی فقال جابر صاحب ورته وی رسول الله ته چې حضرت تعیم سلګه غوندې ډوډۍ ده لی زما حضرت زما لګه غوندې ډوډۍ ده تاله می کړی دا نو فقم انت تم پاس یا رسول الله اې دا الله رسول یو تشه او یو سړی دو سړی ځان سره نور که خوش ډیر نی ورجل او یو بل سړی او رجلان یا دو سړی حضرت د ځان سره بل یا یو سړی کا یا دو سړی کا راشه ډوډۍ له نو قال رسول الله راته وی چې دا ستا ډوډۍ څومره ده کم هوا څومره ده ستا دا ډوډۍ فذکرت له ما وتذکر وکړه چې حضرت یو پیمانه دغه دی کجوري او یو وړه ورغومې ده نو قال رسول الله وی خدای دې په خیر کا کثیر طیب ډیره ده او مزیدار ده غږ مکوه ډوډۍ دې د تنور نه نه راوباسي نو هلکه چې ډوډۍ په تنور کې واچوي نو که راوباسي او که نه راوباسي خو بیا سوځي مطلب د دې دا دی چې ډوډۍ دې نه پخوي حتی تر دې پورې آتی چې زه وله ورشم او فقال پیغمبر علیه السلام ووی چې قومو پاسه فقام المهاجرون ماجر پاسه دل چرا پاسه دل رستو را روان دي تقریبا زر کسان را روان شو دي کې انصارمو دا د وار خطا شو فلما دخل على امراته کله چې دی ورننه وته په خپل خزه جابر په منډه کور ته راغی قال وتوي ويحك تعجب دي وتعالى جاء النبي صلى الله عليه وسلم راوست پیغمبر علی السلام د خپل ځان سره بالمهاجرین ماجر والانصار او انصار ومن معهم او هغه څوک چې د رسول الله دوی سره نور امرالل خزه او خيار ده قالت خزه وتوي چې هل سالک تان رسول الله د ډوړې تاسو کړو چې سمره ده نو قلت ما وتوي نعم او خیر رسول الله راغی دلته لږ مختصر دی رستو بیا تفصیل راځي دی وته خبرې هم کړې دي خدای دې دسه دسه کا مونږ یو شرمولو لګه ډوډۍ ده او تار پس دنیا را دغه کړه راوسته خا ف... چې رسول الله اسلام راغی فقال رسول الله وی ادخلوا ننوزه کور د جابر ته خو ګوره دا ټیلونه مو وه ولا تزاغو او سره یو بل لدی کې مو ورکوي د سره برکت ختميږي فجعل شروع شو پیغمبر علی السلام اوس ډوډیم پخیږي نغری لګیدلې دی ډوډۍ به ترې راماته کړه او وی دغه راوباسي شوی سمسه کې اډوکې راوباسه اډوکې به په دې دغه کې خود په دې ډوډۍ سړی له به ورکه دا ستا شو بیا بیا د ډوډۍ یو ټوکړه راواغشته بل اډوکې به پکې خود دا ستا شو دغه سي طریقه باندې په دې صحابه باندې دغه تقسیموله ښه خبره دا ده آداب دا دي چې تاسو دیګې پوخ کې دا سر ته چې دین لرکوي ما بس سر به پی نیم نیم سر دی پی چمچ هغه دغه دی سمسه ورخته کې شی ته راواچوي زر دغه پیرا کاږي دا سر پیرا کاږي دی کې برکت بیا چې بل دغه راشي کاسه بیا ته دا سر لک پشا کې بیا دغه کې راواچوي بیا په دا سر دغه کې پن کې خ ويخمر البرما او رسول الله به پټو سر د دیګي وتنور وتنور او د تنور اذا اخذ منه چې کله به رسول الله دا غینه غوخه واغشته ويقرب الى اصحابه او دا به ورنږدې کول صحابه او ته ډوډۍ به ماته کړه او په دې ماته ډوډۍ باندې به یې ټوکړه باندې به غوښه کېښو صحابه ته به ورنږدې کوله دا اوس ګوره په خپله خدمت کوي ثم ينزع نو قال رسول الله وی هغه د جابر خزه ته چې بختوري کلی په خپل مخره هاذا دا او دی ګوانډیانو ته په تحفه کې ورکا ځکه د مدینې نه ګیره شوې ده د مدینې په کورونو باندې نن لوګ راغلی ده و اهدی او په هدیه کې او په تحفه کې دا غوښه د ګاونډیانو لور کا فإن الناس اصابتهم مجاعه خلق چې دي نو دوی ته دی لوګه رسیدلې ده وګی دي حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حمزه بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال حضرت سعيد وي سمعت جابر ابن عبد الله ما وردل د حضرت جابر ابن عبد الله نه قال دی وی لما حفر الخندق کله چې کنول شو خندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ولید په پیغمبر علی السلام باندې خمسن خمسون لوګه خمس معنا دی اخلاء البطن د خېټې تشوالی لوګه شدیدن سخته فنکفیتو زه واپس رالم د خندق نه الی امراتی ښځې ته فقلت ما ورته وویې هل عندکې شیء آیا شته د تا سره د خوراک څه شی فإني رأيت برسول الله صلی الله علیه وسلم ما لیدلې دې په پیغمبر علیه السلام خمسا خمسا شدیدا لوګه سخته فأخرجت الی نو زما خزې راویسته ما ته جرابا یو ګوډی فيه صاع ګوره غندازه راله که نه چې په هغې کې یو پیمانه و من شعیر دوربشو ولنا بوهیمتون ماوی عناق خپل معنی ده ارغومی وړه لیکن کله په معنا د ګډوري سره راځي د قصې بوهیمه دا خپل معنی د ګډوري لیکن کله په معنا د دغه سره راځي خدا ورغمی سره نو دلته خپل معنی دا د ولنا بوهیمه زمونږه وړه ګډوري و نو یا دا ګډوری وه یا ورغومی وه نو که ورغومی وي نو هلته خپله معنا شوه دلته مجازي معنا کوي او دا سوه دا جنون چې هغه په کور کې ساتلی شوه یو خدای چې دا بار ګرځي که نه او یو د کور وی تاسو چې شی علالوي کنه خکلی شی نو دا د بار د ګرځیدو شی خکلی نی لکه دا ګرځي او چې ګرځي ورزش کیږي ورزش سره غوخه کلکیږي او دا د کور چې په خور باندې تا تړلی کنه نو دا د غي دا بس داسې لکه مالوچ څه وایي مداري بیا راغی فضا بول کوي وایو وا دې نه وری داسې د سر ټول وایي دا جي غوا نغه دې وزې خو به ډېرې پستې وي ها فذبحتها نو ما دا ورغومی حلال کړه وطحنت الشعيره او خزه می اوړه کړې اوربشي ففرغت نو دا فارغ شو د اوړه کولو نه الا فراغي تر د فارغ کېدو زما پورې شم زه د اورغه ورغومې د ټک ټوک نه فارغ کېدم دام فارغ شو وقطعتها او بیا ما دا ټوټه ټوټه کړه فی برمتها په خپل کټوي کې او ثم ولیت ز بیا واپس رالم الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام ته خو چې راتلم کنه نو دا خزي وای دا خبره چې خیال کوه چرته هم نه شرمې خوراک شی ګورې لږ دی نو فقالت ښځې راته وویل راپسې اواز کوي چې لا تفزح لا تفزحني چرته ما ونه شرمې برسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام وبمن معه پاغه چا چې دا غسر دی پټ ورته وایي رسول الله ته اسې نه چې ښکاره ورته ووایي او غونډ قوم راشي بیا خو به موږ وشرمېږو فجئته جابر وای زرالم رسول الله ته فساررته ما وسره پټه خبره وکړه چې دقه سي حضرت یو پیمانه درې سره اوربشي دي او یو وړه غوندي ورغومې ده دا ملاله کړې ده دا پټه نو فقلت ما وتوي یا رسول الله اې د الله رسوله ذبحنا بهیمه مونږ حلاله کړې ده یو وړه غوندې ورغومې لنا چې زمونږ ده وتهنت او ښځې مې اوړه کړي دي ساعا یو پیمانه من شعیر کان عندنا چې زمونږ سره وي نو حضرت فتعال انت راشه ته و نفر او یو وړه یو وړوکی جماعت ماکه تا سره داسې درې څلور کسه دې تا سره راشي وی خا فصاح النبی صلی الله علیه وسلم اواز وک پیغمبر علیه السلام چې لکه وری جابر دل دعوت درکړي درازي چې زو خا فصاح النبی صلی الله علیه وسلم اواز وک پیغمبر علیه السلام فقال وی وی یا اهل الخندق ای خاوندانو د خندق ان جابرا یقینا جابر چې دی قد صنع هغه تیار کړی دی ستاسو د پاره سورن دعوت سور هغه ډوډۍ ته وایي چې هغې له دعوت ورکې د خلکو له فحیا هل نو راشه زر فحیا هل راشه زر فحیا هل بکم راشه زر تاسو خیر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام راته وی عزت وړاندې لاړ شه خو لا تنزلن مرا کوزوي تاسو دا دیګی نه بورمت دا نغری نه بورمت کوم خپل کټوي ولا تخبزن او مپخوي عجینکم خپل وړو حتی جی اتر دې پورې چې زده ته درشم فجئتو جابر سے وی زکور ترالم وجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام هم راغی او یقدم الناس د خلکو نه مخکیو خو زه د ټولو نه مخکې رالم حتی جئت امراتی چې رالم ښځې ته ښځې سم بې عزته کړم چې خدای دې داسې داسې که موږ دې وشرمولو فقالت ښځې راته ووې بکا و بکا هلاکت دی پتا باندې او هلاکت دی پتا باندې هلاکت دی پتا او هلاکت دی پتا ما د توی یو زمون د بخاری استاد هغه بیلو دا بل استاد سره بزه کې ناسته مکله نه کړه هغه دلته معنی کوي میرات شي میرات شي دا د پښتنو دغه کې وي کنه هغه خزه وی بیکا و بیکا پښتنو خزه چې دغه شي میرات شي میرات شي خ فقلت ما وتوي چې خزه ولی غوسه کیږي تا چې ما ته سوي خو هغه ټول ما رسول الله ته وی کنه قد فعلت الذي ما خو کړی دی هغه کار قلت چې تا راته ویلو تا راته ویلو چې پټ دغه وکړه رسول الله ته ووایه خیر چې رسول الله راغی وي هغه وړه را مخکې کې فاخرجت له نو ښځه مې راوویستل رسول الله ته عجینا وړه دا کوم وړه چې تاسو دغه کې ښه واغږی دی ته عجین وایي فبصق فيه نو لاړې واچولې په دې کې دا مبارکې لاړې پکې ور واچولې وبارک او دعا د برکت وکړه دا خو د اوړو سره دا کار وکوي دا کار دیګې هم را دی خوا کې ثم امد الی برمتنا بیا قصد وکړو زمونږه کټوې ته فبصق فيه په هغې کې هم لاړې واچولې وبارک او دعا د برکت یې وکړه او ثم قال بیا ووی چې ادعو خابزتنا راوغواړه ډوډۍ پخوونکې چې کوم خزه ډوډۍ په خی هغه راو غواړه او فل تخ بزمعیه هغه د ډوډۍ په خکی زما سره د ظاهر نه خدا معلومیږي چې رسول الله وایي چې ما سره د کینی او ډوډۍ د په خکی لیکن د بل روایت نه دا معلومیږي چې نه دا مطلب نه دی بل روایت کې داسې راځي چې ډوډۍ په خون کې راو غواړه او فل تخبز معکا هغه د تا سره ډوډۍ پخی ریاضه ته به کینې او تا سره به ناستی نو چې دا الته معکا ټکې دی نو دینه دا معلومیږي چې دلته د معینه جابر صاحب ځان خی ما ته وی چې روډه راوغواړه او فلتخبز جابر وی چې ما ته رسول الله وی چې هغه د ډوډۍ په خه کې د چا سره مایه زما سره یعنی جابر وی چې ما ته وی تا سره د کینی وخت دهی او په سمسه باندې راچوه غوخه من برمتکم د خپل کټوې نه فلم تنزلوها مراکوزه وې ده خبره دا ده چې مدقه سي سړی په نغری باندې پرته یې کنه دا دغه دیګي په دې کې ډیر برکت دي وهم الف او دا بل مانسو زرو ځنې خلک وای نه سوو یو روایت کې اته سو امراضي یو روایت کې درې سو امراضي لیکن خبر په ملمنو باندې هغه سو کې ملکه چې په چا راشي او ستا به دعوت کړی دی نو موږ ته میلمنو څه پته لګي چې څومره دي هغه ستا خبره ده غي نو څوک وایي نه سوه څوک وایي اته سوه لیکن جابر په خپله د میلمنو والا دی نو هغه ته یې پته لګېده وایي زرو فاقسم بالله جابر وایي زه قسم درته کوم په الله چې له اکلو چې دې زرو کسانو خوراک وکړو حتی ترکوه تر دې پورې چې هغوی پرېښوده دا ډوډۍ وانحرفو واپس لاړل و ان برمتنا او یقینا زمونږ دیګې چې لتغط هغه خوټ کېده کما هي لکه څنګه چې هغه و ان عجیننا او یقینا زمونږ اوړه چې دی لا یخبزو هغې نه ډوډۍ پخولی شوې کما هو لکه څنګه چې